بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع العلیم محترم و اقسام د طاغوت طاغوت په فیصلو کې ذکر شو دا دویم نمبر طاغوتیت په اطاعت کې کوم اقسام چې مخکې په طاغوتیت په فیصلو کې و محترمو دقه اقسام د طاغوتیت ارأیت من اتخذ الهه هواه واضله الله علی علم الله سبحانه وتعالی خپل محبوب ته وایي پېغمبره خبرې په حال د هغه انسان باندې چې د خپل خواهش نه اله جوړ کړی چې د خپل خواهش هره مطالبه او د خپل نفس هر یو خواهش او هره مطالبه او هره خبره او هره تقاضا پوره کوي شریعت معنی تري نه چې دا تقاضا او مطالبه او خواهش د شریعت موافق دی او که نه نو د انسان د خپل نفس نه اله جوړ که ان النفس لامارة بالسوء یقینا نفس دا خو ډېر امر کوونکی په بدو کارونو انسان ته نو باید چې مؤمن مسلمان د نفس هره تقاضا پوره نه کړي او تابعداري یې ونه کړي او اطاعت یې ونه کړي. دویم سر په طاغوتیت کې د تابعدارۍ هغه شیطان دی په دې باندې دلیل دا ایات دی الله سبحانه وتعالی وایي الم احد الیکم یا بني آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین الله وایي ایا ما امر نه کړی تاسو ته ای بچو د آدم علیه السلام وسلام چې تاسو تابعداري مه کوئ د شیطان دلته د تعبدو درېیمه معنا اطاعت چې اطاعت د شیطان مه کوئ ځکه دا ستاسو دپاره دشمن دی نعوذ بالله من ذلک نو د شیطان تابعداري کول دا د شیطان نه طاغوت جوړول دی او دا طاغوتیت دی درېیمه، د هغه بادشاهانو، وزیرانو، والیانو او ولسوالانو او مشرانو خبره منل چې هغه دغه غیر شرعي کارونو کښې د هغو اطاعت کول او د هغو تابعداري کول د هغو نه خپل طاغوتیان جوړول او خپل الهه جوړول نعوذ بالله من ذلک لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق طاعت او تابعداري نه شته په هغه صورت کې چې د هغه په تابعدارۍ کې بیا نافرماني د الله سبحانه وتعالی لازمېږي په انسان باندې بلکې مؤمن مسلمان به د الله سبحانه وتعالی اطاعت کوي او د هغه د رسول او څوک چې د الله او د الله د رسول په اطاعت کښې تا ته امر کوي نو بيا به د هغه دغه خبره منې او اطاعت به يې کوې ځکه چې ته د هغه دغه خبره بيا ونه منې چې تا ته د الله او د الله د رسول کړې ده نو ته بيا د الله او د الله د رسول نه منې نو څرنګې چې اطاعت په ناروا کښې ناروا دی نو دقه رنګې اطاعت نه کول په روا کښې دا بیا ناروا دی تا بیا د خپل نفس نه اله جوړ کړې چې د حق پرستو حقه خبره نه منې نو د باطل پرستو به باطله نه مني اطاعت به یې په باطله کې نه کوې د حق پرستو به حقه مني او که حق د ته ووایي او ته نه منې بیا یې د خپل نفس نه اله جوړ کړی دی او تاغوت جوړ کړی محترمو دې ځای کې نه کې ډېر خلک په دې باندې تېروځي چې د حق پرستو حقه خبره بیا نه مني وایي هلکه دا خو زمونږ څه اله نه دی په صلاح الدین ولایت کې په لسګونو پوستو د برید پر مهال ګڼو روافضو ته مرګ ژوبله اوښتې د اسلامي خلافت مجاهدینو په موصل کې د دښمن په څو پوستو بریدونه کړي او یوه هلیکوپټر یې هم رانسکوره کړې د رقه په شرق کې یو انغماسي برید کې د پېکېکې اووه تنه مرتدین وژل شوي ګڼ نور خبرونه هم لرو زموږ سره اوسئ او دا د بشریت درواغژن دعوه دار د زرګونو رسنیو څخه پټ په غلا له خپلو جنګي طیارو څخه د خلافت د تمکین په ساحه کې هغه پاڼې غورځوي چې په کې عامو مسلمانانو ته اخطار ورکول شوی او ورته ویل شوي چې خپل کورونه، مالونه او زندګي پرېږدئ، ګنې وبه وژل شئ. دا مکار دښمن او غدار مرتدین په دغه اخطارونو غواړي چې د عوامو قتل عام ته عام جواز ورکړي او دغې وحشت ته چې پرې لا تر اوسه ټوله میډیا چوپه خوله ده، لا دوام ورکړي او ځان ته د عوامو د بې درېغه وژنو پلمه پیدا کړي. دا چې د دغه وحشت په اړه د اسلامي خلافت په ساحه کې د پرتو زرګونو عوامو غبرګون څه دی، نو په خلاصو غوږونو دې دا مرتدین او وحشي ټلواله واوري. موږ ته که دوی بمبار کاندي که هر شی کاندي، موږ نه وژنو، که ماشومان وژني، که زنانه وژني او که موږ ټول ختم شو، موږ د خپلو کورونو او خپلو مېنو نه نه اوځو. موږ نه اوځو. کور دی او کلن دی پټي دلته ناست یو موږ موږ چې کلن خوا ته لاړ شو موږ ورته کوچه شوو سوځلي هغه چا وو که نه هغو ته اوس بیا څه بنګلې جوړې کړې اوس رستې راشنې خیمو کښې ذلیله پراته دا چې وحشي صلیبي ایتلاف مسلمانانو سره خپله دښمني اوج ته رسولې هغه کسان چې د خلافت د تمکین په ساحه کښې اوسېږي په ړندو بمبارونو یې وژني او هغه خلک چې د دوی د بمبار له وېرې تښتي نو بیا هغه هم د دوی په غېږ کښې د اسلام نه کنګال د ذلت شپې تېروي ولله الحمد اوس ډېری عامو مسلمانانو د دوی شومې موخې او وحشي کړنې پېژندلي او هېڅکله به د دوی په تبلیغاتو دوکه نه شي او د دوی په خېمو باندې موږ نه غولېږو د دوی په کاسو باندې موږ نه غولېږو د دوی په دالو باندې د دوی په لوبیاو باندې موږ نه غولېږو الحمدلله موږ اسلام پېژندلی دی او انشاالله په اسلام باندې به کلک ولاړ یو او که الله وس راکړله او دوی په خلاف به ودرېږو ځکه چې موږ نه پرېږدي که موږ یې پرېښودله زموږ بل طرف ته کلار وای نو موږ به تللي وای بیا بل طرف ته خو دوی موږ نه پرېږدي او وحشتناکې بمبارانې کوي، ړندې بمبارانې کوي، ټول ماشومان یې په کې شهیدان کړل، لکه اوس په شډل کې چې دا کوم بمبارانې شروع دي، همدا رنګه په کوټ کې شروع دي، نو په شډل کې بل ورځ یو کور باندې بمونه را تولي، دا د دغه والا بمونه یې غټې دا کروز مزیل چې ورته یي، نو دا مزیل یې دا کورونه بېخي اوار کړي، اوس هم هغه عوام په خاورو کې پراته دي او لا چا بسترې هم نه دي، ښخ شوي هم نه دي خواران، نو اوس هم هغه تکړې تکړې پراته دي، چا سره پته هم نه لګي، نو دا چې دا ډېر ظلم دی او ډېر وحشت دی او ډېر بربریت دی، ځکه چې دا خو مسلمانان دي خامخا. نو غریب خلک دي او خپل دا خره چلوي بل کار یې نه شته دی او بله مزدوري نه لري نه ورته څوک تنخوا ورکوي سړي بې ایتلافه او د دوی مزدور مرتد افغان حکومت دې په دې پوه شي چې د بې ګناه عامو مسلمانانو وژل به ورته ډېر ګران تمام شي او ډېر خطرناکو پایلو سره به مخ شي بإذن الله د وحشي صلیبیانو د دغه مکارې دسیسې په اړه د عامو مسلمانانو غبرګون د خبرونو څخه وروسته د مرکو په لړ کې اورېدلی شئ د صلاح الدین ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې د اسلامي دولت سربازان د پراخو عملیاتو په موخه د یاد ولایت اطرافو ته وخوځېدل چې په دوه ډلو تقسیم شول لومړۍ ډلې یې په پل اسمده المخازن په شمول د دې تر څنګ په نورو قریو کښې د دښمن په پوستو برید وکړ چې د سختو نښتو په لړ کښې درې تنه استشهادي زمري وو په همدې حال کښې خپل د چاودېدونکو توکو ډکې موټرې د دښمن منځ ته ننه ویستلې او د چاودنو پر مهال یې دېرش تنه مرتدین ووژل او لسګونو نور یې ژوبل کړل د دې اتلوالو عملیاتو په لړ کې د امریکا جنګي پیلان یعنې دوه ابرامز ټانکونه، شپاړس عرادي نور جنګي وسایط او دېرش پوستې په بشپړ ډول له منځه تللي او د اور د لمبو خوراک شوي. ولله الحمد والمنه چې د دغه نښتو په پایله کې د دښمن یوه هلیکوپټر او یوې څارګرې الوتکې ته هم مجاهدینو سقوط ورکړی او د لوی الله عزوجل په فضل د درېیو نظامي عرادو په شمول تلفون نوع سلاح هم مجاهدینو ته په غنیمت پاتې شوې همداراز د مجاهدینو دویمې ډلې د بېجینګ حادثه په ارتباطي لارې حمله وکړه چې د روافضو سره سخته نښته را منځ ته شوه چې د همدې نښتو په دوران کې د اسلامي دولت دوه تنه زمرو استشهادیانو خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د مرتدینو پنډغالو ته ورسول چې د چاودنو په پایله کې پېنځلس تنه مرتدین ووژل شول او د ولسو پوستکو شولي یو شمېر نظامي وسایط هم د اور د لمبو خوراک شول دا په داسې حال کې ده چې د بېجي په جنوب کې د اسلامي دولت اته تنه استشهادیانو د رافضي مرتدینو په پوستو بریدونه وکړل چې په دې لړ کې یې درې تنه استشهادیانو د جاسم محمد عطیه په نامه د مرتدینو د مهاجرینو د وزارت د یو وکیل په کور حمله وکړه او باقي پېنځو تنو یې په مزرعه سیمه کې د دښمن په پوستو هجوم ورول چې په نتیجه کې د لوی الله عزوجل په فضل په لسګونو مرتدین ووژل شول او بې شمېره نور یې ژوبل شول او په یو بل خبر کې راغلي چې د ویجي په شمال کې د اسلامي دولت مجاهدینو د الهنشي په قریه کې د بلخ په یو شرکت برید وکړ چې لله الحمد ګڼو مرتدینو ته یې مرګ ژوبله واړوله او مجاهدین روغ رمټ خپلو سنګرونو ته ستانه شول خبر زیاتوي چې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې هم درې فیره د هوان او یو سل شل فیره د ملي متري توپ مرمۍ د دښمن په پوستو ورتوغولي په همدې حال کې د اسلامي دولت سربازانو د ډبس په قریه کې د روافظو په پوستو بریدونه وکړل چې د نښتو په لړ کې د دښمن پېنځه تره ووژل شول او یو شمېر نور یې زخمیان شول او یوه پوسته یې هم سره د اسلحو او مهماتو د اور د لمبو خوراک شوه نینوا ولایت د موصل څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې په لوی الله د توکل نه وروسته د رجم حدید په منطقه کې د اسلامي دولت زمرو د مختلفو وسلو په مټ د دښمن په پنډغالو برید ښخ کړ چې د سختو نښتو په پایله کې د دښمن شپږ تنه ووژل شول او یو شمېر یې نور ژوبل شول او د دوه همر ټانکونو په شمول یوه اراده بلډوزر چې په کار بوخت سره د څلورو پوستو د اور د لمبو خوراک شو او مجاهدین د لوی الله په فضل روغ رمټ خپلو سنګرونو ته ستانه شول د دښمن شپږ تنه وژل شوي او درې تنه نور یې ژوبل دي. خبر زیاتوي چې د دښمن په وحشي بمباریو کې اتلس تنه ملکي وګړي وژل شوي او اتیا تنه نور ژوبل دي. د موصل د جنوب څخه خبرونه بیا وایي چې د اسلامي دولت مجاهدینو په الله جل جلاله د توکل وروسته د مفرق الحغر په منطقه کې د رافضي مرتدینو په پوستو بریدونه وکړل چې د سختو نښتو په لړ کې ابو مصعب المصلبي تقبله الله خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د روافضو منځ ته ور ورسوو چې دښمن ته د ګڼې مرګ ژوبلې سبب وګرځېد تر څنګ یې پېنځه ارادي نظامي وساید هم ور ویجاړ شول خبر زیاتوي چې په همدې منطقه کې د د نورو نښتو په لړ کې د دښمن دیارلس تنه ووژل شول او مجاهدینو ته اصلحې او مهمات هم په غنیمت پاتې شول ولله الحمد والمنه د یادولو وړ ده چې په موصل کې د روس او امریکا په شمول د ټولو ټولې نړۍ ځواک نور د الله عز وجل په ځانګړي فضل په ګونډو دی او د اسلامي دولت مجاهدین اوس د دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته اوښتي او وخت په وخت په دښمن مرګولي بریدونه کوي او دښمن یې په شاتګ ته اړ کړی دا رقه د شرق څخه خبرونه وایي چې په الله عز وجل د توکل نه وروسته د اسلامي دولت سربازانو د مختلفو وسلو په مټ د مزرع القادسیه په منطقه کې د مرتدینو په پوستو برید کړی چې الحمدلله اووه تنه یې وژلي او پېنځه نور یې ژوبل کړي دي چې په وژل شوو کې یو قومندان هم شامل دی او مجاهدینو ته مختلفه اسلحه هم په غنیمت پاتې شوې د فرات ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي، د حدیثۍ په جنوب کې د مرتدینو یو هجوم د اسلامي خلافت د مجاهدینو له لورې په شا ورمات شو، چې د سختو نښتو په لړ کې پېنځه تنه مرتدین ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول، چې ژوندیو یې د قرار پر ځای فرار غوره کړ او له سیمې یې پښې سپکې کړې. په همدې حال کې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د دښمن پوستې د غټې اسلحې په ګوزارونو ویشتلې دي. دا سنه ولایت څخه خبرونه وایي چې د اسلامي دولت تېراندازانو د مصري حکومت څلور تنه د العریش په ښارګوټي کښې وژلي او د ماینونو د چاودنو په پایله کښې د کونتر په نوم یو نظامي موټر او یوه اراده همر هم د اور د لمبو خوراک کړي او د قفقاز څخه را رسېدلي خبرونه بیا وایي چې د اسلامي خلافت د مجاهدینو په برید کښې د روسیې په استراخان ښار کښې دوه تنه روسي پولیس وژل شوي او درې تنه نور ژوبل دي دا د یاله ولایت عمر مندان قریه کې د اسلامي دولت مجاهدینو نظار صالح الهیبي په نامه د عراقي حکومت یو جاسوس لومړی نیولی او بیا یې وژلی دی او همدا راز د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د ناحیه العظیم په منطقه کې د دښمن پوستې په اته فایره د هوان په مرمیو او یو سل شل فایره په ملي متري توپ مرمۍ وویشتلي دا اسلامي دولت بې پیلوټه طیارې په برید کې د زیناف په سیمه کې د دښمن یوه اراده بلډوزر له منځه تللی او د دولت تیراندازانو الفت غمي په قریه کې د پي کې کې یو مرتد عسکر هم وژلی دی. د الجراح، نظامي هډې او کشیش منطقو کې د اسلامي دولت ثقیله کتیبو د دښمن پوستې په شپېته فایره د هاوان په مرمیو او یو سل شل فایره د مليمتري توپ په مرمیو ویشتل شي، په همدې حال کې د ټي دوه اویا ټانګ په هدایت شوه راکټ هم له منځه تللی. دا وروستی خبر له بغداد څخه دی. د بغداد په غرب ابو غرېب منطقه کښې د یو ماین د چاودنې له امله د دښمن درې تنه وژل شوي او یو زرهپوش ټانک یې له منځه تللی دی. د خبرونو پای. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. چې د اسلامي خلافت په ختنو کې د اسلامي خلافت پر مجاهدینو باندې زور ونه رسېده، نو بېچاره عوام، بېګناه مسلمانان یې هغه د خپلو وحشتناکو بمبارونو تر دایرې لاندې راوستل او څو څو ځله یې د اسلامي خلافت د تمکین په ساحه کې هغه بېګناه مسلمانان هېڅ د کومې خوا ته د تلو دغه نه لري چې کوم خوا ته لاړ شي، که د کفارو څنګ ته ځي یا خو کفار دي، کفارو ته تسلیمېدل نه غواړي، بلکې د اسلامي خلافت په خاوره کښې بې ګناه اوسېږي او دلته د غره څخه خس راوړي، د غره څخه د خپلې نفقې د پيدا کولو لپاره هره ورځ ځي راځي، خو دا کفار او مرتدين چې په مجاهدينو باندې زور ونه رسېږي، نو عوام مسلمانان په لارو کښې، په سرکونو کښې، په دوکانونو کښې، په پټيو کښې، چې اوبه یې نیولي وې هغه ولید او بېرته پړه هم په دغه عوامو ورچې چې دوی ولې دغه خاوره کې اوسېږي نو دوی اخیر څه وکړي اخیر مجبور مجبور دي چې څه وکړي کوم خوا ته لاړ شي په همدې اړه باندې له یو څو ملګرو سره خبرې کوو چې هغه د همدغه ځي دي عوام دي هغه شینواري دي هغه په دغه ساحو کې اوسېږي او د خپل عادي ژوند تېرېنه نه مجاهدینو سره کار لري او نه د دغې کفارو په خلاف باندې کومه کړنه تر سره کړې ده له یو څو ملګرو سره غږېږو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وروره څنګه یې الحمدلله د الله احسانات دي ته هم د همدې ساحې او موږ د همدې ساحې یو په دې ساحه کښې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي الحمدلله ښه برابر تېرېږي خو دې کفارو په موږ باندې ځار کړی ځکه ده چې بمبارونه کوي دا وحشتناکې بمباریانې کوي او دا غټې غټې کروز مزیلې را ولي همدارنګه ډرونونه را ولي او ورځ رانه چې دی عوام مسلمانان په کښې شهیدانېږي او ډېرو وحشتناکو بریدونو کوي دلته نو مونږ چې وګورو نو چې چېرته پوښتنه وکړو وایي پلاني ځای کې یې وامېشتلي دي پلاني ځای کې ویشتلي دي نو بس یو همداسې ټارګېټ ځای دوی ونه ایسته خو چې چېرته ګورې د عوامو کورونه به یې ایستلي خروج مسایلې به پرې را خلاصوي په او دا ټول کورونه چې دي د عوامو هغه ویشتل دلته له دې نه وړاندې چې د پرون ورځ کوم بمبار وشو او کوم شهیدان یې وکړل، له دې نه وړاندې خو مخکې دې صلیبیانو هم بمبارونه کړي دي، په هغې کښې ماشومان شهیدان شوي دي، په هغې کښې زنانه شهیدانې شوې دي، هغې کښې مشران زمونږ د عوامو مشران شهیدان شوي دي، نو دغه کفار ولې دغسې کارونه ترسره کوي؟ دا کفار خو دا غواړي چې په نوم مسلمان چې دی هغه ولي یو زوريه او دوی چې دې مقصد ته خپل مقصد ته نه شي رسېدلی خو په دوی کښې ايمان نه شته دی چې هغه د اسلامي خلافت مجاهدينو مقابلې ته راشي خو ړندې بمباريان يې شروع کړي دي په دې ړندو بمبارانو کښې ټول دا غريب غريب خلک چې دا خپل کارونه کوي غره ته ځي لرګي راوړي همدارنګه څوک پاده پې رمه پې خپل پټي کري نو دوی چې دی خپلو پټو ته نه پرېږدي څوک پټي ته وځي پرون چې دی يو دوه کسانو هغوی په پټي کښې سره اچوله روان دی راووځي نو هم چېرته لاړ شي ځکه بل ځای نه لري نو چې هلته ورشي بیا یو دوه کاسې ورته ورکړي په دې معنی چې دا خواران د ایمان نه خلاص کړي نو موږ الحمدلله الله لرو او پیغمبر لرو موږ د هغه په طریقو روان یو الحمدلله او هېڅکله به دې کفار ته موږ سر ټیټ نه کړو خو موږ چې دی نور مجبور یو چې دې کفارو پسې وسلې را واخلو او دا د خلافت سره بیعت وکړو ځکه چې ټول عوام چې دي په دې باندې مجبور دي نور ځکه چې څوک یې نه پرېږدي چې نه یې پرېږدي نو دا ړندې بمباریانې کوي او دا وحشتناکې حملې کوي دلته نو مونږ چې دی مجبور یو چې نورې وسلې را واخلو که دې کړنو دې لاس واخلي که لاس وانه خلي نو عوام مجبوره دي چې د کفارو په دغه کښې مقابله کښې بیعت وکړي دلته او د مجاهدینو سره کلک ودرېږي او څاډونه ورسره وکړي په دومره پراخه میډیاګانو کښې په دومره پراخه مطبوعاتو کښې په چاپي رسنیو کښې په تلویزیونونو کښې د دوی دا بې شمېر راډیوګانو کښې دوی اعلان نه کوي دوی په کښې نه وایي چې مونږ داسې هوایي عملیات تر سره کوو خو لیکن د دوی کوم بې باون را شي، کوم غټه تیارۍ را شي، بلکې کاغذونه ګوزار کړي چې عوام مسلمانان دې له دې ساحو نه ووځي. که چېرته دا عوام مسلمانان ووځي او لاندې ساحو ته لاړ شي، نو ستاسو پر وینا باندې چې هغوی ته یې څه ورکړي دي، هغوی یې څه وکړل، هغوی د ذلت سره مخ دي، تاسو د یو عوام په حیث باندې چې دغلته په دې ساحه کې اوسېږئ، د مجاهدینو سره کوم تړاو هم نه لرئ، بلکې خپله غریبي تر سره کوئ، خپل ژوند نو هغه چې وره ورکړي بیا هغوی پسې په دې نېشه شي چې د ایمان نه خلاص کړي، بیا هغوی پسې ولاړ يې، بس هغوی پسې ووټونه اچوئ او هغوی پسې خوښ يې، غېږ به ستاسو حکومت دي خو د بل چا دې نه وي، خو چې څوک اسلام حق وایي او دا رنګه شریعت ته غاړه ږدي نو هغوی بیا بمبارۍ وحشتناکې بمبارۍ پرې کوي، خو مونږ چې الحمدلله مونږ مسلمانان یو. او د دوی په خېمو باندې موږ نه غولېږو د دوی په کاسو باندې موږ نه غولېږو د دوی په دالو باندې د دوی په لوبیاو باندې موږ نه غولېږو الحمدالله موږ اسلام پېژندلی دی او انشاءالله په اسلام باندې به کلک ولاړ یو او که الله وس را کړله او دوی په خلاف به ودرېږو ځکه چې موږ نه پرېږدي که موږ یې پرېښودله زموږ بل طرف ته تلار وای نو موږ به تللي وای بیا بل طرف ته خو دوی موږ نه پرېږدي دا وحشتناکې بمباریانې کوي ړندې بمباریانې کوي ټول ماشومان یې پکې شهیدان کړل اوس په شډل کښې چې دا کوم بمباریانې شروع دي همدارنګه په کوټ کښې شروع دي نو په شډل کښې بل ورځ یو کور باندې بمونه را ته ولي دا نو غریب خلک دي او خپل دا خره چلوي بل کار یې نه شته دی او بله مزدوري نه لري نه ورته څوک تنخوا ورکوي خو چې دوی چې دی بلکل بس ډېر وحشت یې شروع کړی دی او چې راځي بس هسې به هم ګوزاره وه ړوند به هم ګوزاره وه بل کار نه شته بس مخې نه یې وام په کښې ختم کړه خورا او مونږ چې دی د دوی د کاغذونو غورځولو نه او دې نه مونږ سر یې رګو نه ګورې مونږ الله رب العالمین پیدا کړي یو دوی دا څومره پاس هلیکاپټر یې ګرځي څومره جهازونه یې ګرځي څومره کروز مزیل یې را شړي د دې نه بره چې دی عرش دی عرش نه بره زمونږ الله ناست دی الله رب العالمین چې دی او څومره بریدونه په موږ او څومره ړندې بمباریانې په موږ وکړه نو الحمدلله د دوی بمباریان نه موږ نه وېرېږو او موږ چې دی په اسلام باندې چې دی سرونه قربانوو الحمدلله موږ چې دی عوام یو خو نور مجبوره یو چې بس کلک ودرېږو په دې باندې ځکه چې زموږ اسلام چې دی او دوی دومره بمباریانې کوي نو موږ چې دی بس مجبور یو چې دې اسلام سره کلک ودرېږو او دوی سره غاړه ورکړو بلکې د اسلامي خلافت چې څومره ولایتونه په نړۍ کښې اعلان شوي دي په ټولو ساحو کښې عوام مسلمانان وژل کېږي او ځورول کېږي د کفارو له خوا نه نو وروره په اخېره کښې هغه خلک چې د اسلامي خلافت له خاورې نه وتلي دي او هلته د ذلت زندګي تېروي البته د ذلت به ورته ځکه ووایو چې که هغوی هلته ښه زندګي هم تېروي نو د کفارو د تاثیر لاندې د کفارو د امر لاندې چلېږي هلته بلکې پراته دي هلته د ذلت زندګي به ورته مونږ ووایو نو هغې خلکو ته څه ویل غواړې بلکې که دې خوا نه د عوام لاړ شي هلته یې کفار په عذابوي اربکیان یې په عذابوي چې تاسو د مجاهدینو په منځ کښې اوسېږئ که هغوی دلته راشي نو د مجاهدینو برخورد به ورته سره څه چلند به ورسره څه رقم وي که د بېرته خپلو مېنو ته راشي خپلو کلو ته راشي خپلو خپل غر ته راشي خپلو مالونو ته راشي خپلو پټیو ته راشي هغه خلکو ته څه پیغام لري چې د اسلامي خلافت خاورې ته دې راشي که نه او که راشي دلته د اسلامي خلافت د مجاهدینو وضع به ورسره څنګه وي نو هغوی خلکو ته زما دا پیغام دی چې راشي او خپلې علاقې له راشي او خپل وطن له راشي ځکه چې په بل وطن کښې امنیت نه شته امنیت خو په اسلام کښې دی چې کوم ځای کښې اسلام نه وي نو هلته خو امنیت نه شته نور مرګ د الله په لاس کښې دی چې چا له یې ورکوي ډېر خلک دې ځای نه وتښتېدل خو کوز مړه شو هلته چا خو هلته خو بمبار کښې نه دي مړه شوي که نه نه بمبار شوی نه شی او څوک یې ګاډ ووهل څوک همداسې خو بس مړ شو په یو طریقه باندې او دلته که راغلی او په دې اسلام په سوري کښې مړه شوې بیا خو هماغه شهیدان خو به شئ د کفارو د لاس نه ولګېدې شهیدان خو به شئ اول به چې دې خوشې مرګ بستره کښې له راشي نو دې څه خوند شو نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې خپل وطن ته راشي او دلته چې دی الحمدلله اسلام قیم دی شریعت قیم دی او چې څه لانجې چا سره کېږي هغه په شریعت باندې حل کېږي څوک چا نه پټی نه نیسي په زوره باندې څوک چا نه کلی نه نیسي په زوره باندې څوک چا نه غر په زوره نه نیسي او الحمدلله د خلافت ساحه ده په دې کښې چا سره ظلم زیاتی نه شي هلته قضا موجوده ده چا سره ظلم وشي نو هغه قضا له ورځي عوام دې د مجاهدینو له منځه وځي، کفار تاسو ته دا اخطارونه در کوي چې د مجاهدینو د منځه وځئ، ایا تاسو غواړئ چې د کفارو ساحې ته ولاړ شئ؟ نو مونږ چېرته لاړ شو؟ اخر بیا هم مونږ له به کوز څه شی راکړه؟ که لاړ شو مونږ ته کوزه څه دغه نه برابرېږي، مونږ همدې ځای کې اوس اوسېدلي یو، همدې ځای کې مو کورونه دي، همدې ځای کې مو پټي دي، هر څه دلته موجود دي، نو مونږ به اوس بهر څه وکړو؟ هغه خلک چې وتلي، د هغوی ژوند دلته څنګه دی؟ نو هغه هم په خېمو کښې پراته دي، نو مونږ به خېمه کښې څه ژوند وکړو؟ دلته سره مونږ سره واړه دي، ماشومان دي، اخر مالونه دي، هر څه دي، نو دا به په خېمه کښې څه وکړو؟ نو ستاسو په شمول دلته په زرګونه اولسونه نور اوسېږي، کفار او د هغوی مرتدينو ته څه ويل غواړې؟ دلته خو عوام خپل خپل ځايونه لري چې هغو سره کار ونه لري او مجاهدين خپل ځايونه لري، داسې چې يو شهيدان کۍ او مجاهدو سره يې کار وي، خو مجاهد د ولي عوام ولې ولي؟ امریکایان وحشیان او د هغوی مرتدین ملګري هغوی وار په وار وخت په وخت دلته بمباریانې کړي دي دلته یې وحشتناک بریدونه کړي دي نو هغوی ته څه ویل غواړئ تاسو د مجاهدینو سره کوم تړاو لرئ که څنګه هغوی بمبارئ که یا نه یې لرئ هغوی تاسو بې ګناه بمبارئ هغوی ته څه ویل غواړئ بس مونږ خو دلته مجاهدینو سره هېڅ تړاو نه لرو او دلته ټول عوام خلک یې بمبار کړه دغه پټي او زندګي دغه کړو او خپل خره چلوو ښه خوشحاله زندګي تېروو دې ځای کښې او بس ښه ساعت هم تېر دی مونږ سره نه چا دلته خلافت کښې ظلم کړی بس همدغه حکومت ظلم ځکه کاندي چې بې ځایه کورونه او ماشومان یې زمونږ بمبار هغه خلک چې ښکته وتلي دي دوی ورته مخکې نه ویلي وو چې راووځئ دې ساحو نه مونږ هم دلته خوشحاله یو چې بس مونږ هم دلته اوسو ښکته خلکو ته چې د خپلو ساحو نه خپلو مېنو نه او خپلو سیمو نه وتلي دي هغوی ته څه ویل غواړې د ښکته خلکو ته زه دا ویل غواړم چې راشي خپلو کورونو ته راشي خپلو مېنو ته راشي خپلو پټو ته راشي دلته د اسلامي خلافت له خوا نه هېڅ خبره نه شته او بس هر وخت د ورته اماده یې چې خپلو مېنو او خپلو کورونو له راشي چې د اسلامي خلافت له خاورې نه وتلي دي او د اسلامي دولت له ساحې نه وتلي دي هغوی چې بېرته د اسلامي خلافت خاورې ته راځي د اسلامي خلافت مجاهدین ورته په ډېر ورین تندي باندې په ډېره خوشحاله په ډېر خوشحال طبیعت باندې هغوی ته ورغاړې وځي هغوی ته ښه راغلاست وایي هغوی را غواړي چې دغه د اسلام خاورې ته را شي نو قدرمنو تاسو قضاوت وکړئ له یو بل ورور سره غږېږو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه ورور جانه ښه یم الحمدلله ته څنګه یې الحمدلله څنګه دی ژوند هم څنګه تېرېږي په دغه سیمه کې شکر الحمدلله بس ښه وخت ساعت تېرږي خوشحاله به ځکه وي چې خپله سیمه هم ده خپل کلی هم دی څنګه بس خپل کور لرو او داسې ده چې دې طاغوتي حکومت او دې نه مونږ برخت کړی بس یو چې نه ور وځو داسې ده چې هغو شان یو مونږ هم ذلیله یو لکه مخکې چې ورتلي بس هغو شان یو اوس مونږ هم ذلیل بلکل به ذلیله یو هغوی ذلیله دي هلته په خېمو کې پراته دي بلکې لکه مخکې چې ملګري وویل چې یو څو کاسې یې ورته ورکړي په هغې باندې غولولي او هلته په خېمو کښې ذلیله په کمپونو کښې پراته دي نو کفار دا وایي خطونه غورځوي هغوی وخت په وخت باندې دا خبر را لېږي تاسو عوامو ته مسلمانانو ته چې تاسو دغې سیمو نه ووځئ مونږ دغه سیمې تر خپل بریدونو لاندې نیسو نو هغوی ته چې دغه خطونه غورځوي ته څه ویل غواړې چې دلته ستاسو زندګي ترخه ده که څنګه هغوی تاسو باندې ډېر غمجنېږي هغوی تاسو باندې ډېر دغه کېږي تاسو خپل ګڼي که څنګه که تاسو ځان د اسلام ګڼئ تاسو ځان د اسلام ګڼئ او هغوی تاسو خپل ګڼي نو هغه کفارو ته تاسو څه ویل غواړئ موږ ښه الحمدلله موږ مسلمانان یو اسلام اسلام مو قبول کړی دی دلته ناست یو خپل کور لرو اور لرو بس ځکه چې اوس هغو ته موږ داسې یو چې بس که بمبارونه راباندې کاندې موږ خپل کور ناست یو که داسې چور ور باندې یو ځکه چې اوس هغه دارالکفر دی دا دارالاسلام دی نو نور ټول شینواري وتلي هغو ته هر سړی خپل کور ته را شي او بس د خلافت خوا نه به هغو ته څه خبره نه وي ډېره مننه خوشحاله اوسي ډېره مهرباني قدرمنو اورېدونکو یو ځوان دی چې له خپلو دغه کفار چې دا وحشتناک بمبارونه کوي او دغه بې انتها عوام یې ووژل، مسلمانان یې ووژل، ستاسو په شان ګلالي هلکان یې ووژل او دا شان زنانه یې تر تر دې چې زنانه او ماشومان یې او بوډاګان او سپین ږیري یې ووژل، هغوی په دغه ړندو بمباریو کښې چې دا مجاهدین دي، ایا تاسو د مجاهدینو سره کوم تړاو لرئ که نه؟ موږ تړاو نه لرو، موږ هلته بې ګناه وژل کېږو، موږ نور مه وژنئ بس، موږ ته بمباریان دا مه کوي، موږ دا خپل کاغذونه مه ګوزاروئ، لږ موږ سیمې نه ووځو، زموږ سیمه دا نه پرېږدي، دا زموږ خپل انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم حولوا ليل الكافرين نهارا وخذبوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا يوزل البيان تر خالد جرل تيكي راوستا په اسلام کښې د مسلمانانو د جماعت او ټولي دومره اهمیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا وینه حلاله کړې چې د مسلمانانو ډله څیري فرمایي خبردار داسې داسې حالات به راځي نو چا چې د دې امت په منځ کښې تفرقه پیدا کړه او دوی په یو امام سره راغونډ وو نو دغه سړی په توره ووهئ چې هر څوک وي رواه مسلم په بل روایت کښې داسې دي څوک چې تاسې ته راغی او ستاسې د ټولي خبره په یو سړي را غونډه وه او دې راتلونکي سړي ستاسې دغه د وحدت قوت څېره او یا یې جماعت جدا کاوه نو دا انسان ووژنئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایي کله چې د دوه خلیفه ګانو لپاره بیعت واخیستل شو نو وروستنی یې ووژنئ رواه مسلم بل ځای فرمایي د هغه مسلمان وینه حلاله نه ده چې دا ګواهي کوي چې نشته لایق د بندګۍ مګر یو الله دی او زه د الله تعالی رسول یم مګر په یو د درې خبرو چې واده کړی زناکار وي نفس په نفس او هغه سړی چې خپل دین پرېږدي او د مسلمانانو له ټولي جدا شي رواه البخاري و مسلم په دې زمانه کښې په اسلامي امت او موحدینو د الله تعالی دا نعمت وشو چې د مسلمانانو لپاره ټولی را تازه شو چې د دوی په کې کوم قوت او کوښښ نه و شامل وروسته له هغې چې څو پېړۍ دغه د خلافت او جماعت نعمت ورک و او په هر مسلمان فرض وه چې د خلافت او جماعت د بیا راوستو لپاره کوښښ وکړي ژباړه، او هر چې ستا د رب نعمت ده نو ته یې په اړه خبرې کوه. باید موحد مسلمان د دغه نعمت د ساتلو لپاره کوښښ وکړي، د دې دفاع وکړي، پرې وجنګېږي او د دې په ارکانو پابندي وکړي چې هغه هجرت، خبره اورېدل، منل، جماعت او جهاد دی او هم یې د ارکان په غوښتنو پابندي وکړي لکه ځای ورکول، مرسته کول، بیعت کول، ځان تیارول او رباط کول دي تر څو الله تعالی پر دوی نور سورة ابراهيم اووم آيت په قرآن کريم کښې دوه داسې آيتونه دي چې د هغې له تفسير او په هغې کښې د سوچ او تدبر څخه هېڅکله هم هغه څوک مخ نه اړوي چې الله تعالی پرې خپل کوم نعمت کړی وي مګر دغه اړول به د دې انسان لپاره په دنيا او آخرت کښې د خفګان او ارمان لامل وګرځي الله تعالی فرمايي دغه خبر ورکړ چې که دوی د نعمت شکر وکړ، نو خپل فضل به پرې زیات کړي، رزق به ورته پراخه کړي او په ټول عالم به یې برلاسي کړي. سفیان ثوري رحمه الله وایي، لئن شکرتم، یعنې که تاسې د دې نعمت شکر وکړ او دغه مو زما له خوا وباله، نو لازیدنکم، زه به ستاسې نېک عمل او زما تابعداري زیاته کړم. قتاده رحمه الله وایي، الله تعالی دا په ځان حق لازم کړی چې څوک ترې څه وغواړي، هغه به ورته ورکوي او چې څوک شکر کوي هغه ته به نعمت نور هم زیاتوي الله تعالی نعمت کوونکی د شاکرینو سره مینه کوونکی دی نو تاسې د الله تعالی په نعمتونو شکر وکړئ جعفر صادق رحمه الله وایي کله چې په تا د الله تعالی له طرفه کوم نعمت وشو تا غوښتل چې دغه نعمت در باندې دوامداره شي نو په دغه نعمت د الله تعالی حمد او شکر ډېر وایه د الله تعالی په دې وینا کې چې، بنعمت ربک، د نعمت تفسیر سلف صالحینو رضی الله عنهم ورحمهم کړی چې دا قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت، نېک عمل او خیر رسېدل دي، ځکه دغه لفظ د دنیا او اخرت خیرونو ته شامل دی. لیکن په یو انسان د الله تعالی تر ټولو لوی نعمت دا وي چې دې ته یې د اسلام هدایت کړی وي، ځکه بغیر دغه نعمت یعنې سلامتیا او استسلام د انسان سینه تنګوي. زندګي یې سختوي او منډه ترړه یې ټوله په ګمراهۍ کي وي، بیا ورسره الله تعالی د قیامت په ورځ نه خبرې کوي، نه ورته ګوري، نه یې له ګناه پاکوي او د ده لپاره سخت عذاب وي، نو دنیا او آخرت دواړه یې تاواني شي او دغه ډېر ښکاره تاوان دی، هر چه په مسلمانانو د مؤحد ټولي نعمت دی، په ځمکه د خلافت نعمت، د دین د واکمنۍ نعمت نو له دې پرته انسان د ظلم ښکار کېږي، امتحانونه پرې راځي، فتنه کې لوېږي، شرمښانې خوري او بالاخره د جاهلیت په مرګ مري والعیاذ بالله. هر چې د الله تعالی دا وینا ده چې فحدث نو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یې په اړه وایي د نعمت یادونه شکر دی جریري او یحیی ابن سعید رحمهما الله وایي مخکې به ویل کېدل د نعمتونو شمارل هم د شکر څخه دي قتاده رحمه الله وایي د یو نعمت د شکر څخه دا هم ده چې هغه خپور کړی شي فضیل ابن عیاض رحمه الله وایي مخکې به دا خبره کېده چې د نعمت له شکر څخه دا هم ده چې هغه خلکو ته بیان کړی شي حسن بن علي رضی الله عنهما وایي که یو خیر در ته ورسېده نو خپلو وروڼو ته یې په هکله ووایه ابو نظره رحمه الله وایي مخکې به مسلمانانو داسې ویل چې د نعمت له شکر څخه دا خبره هم ده چې هغه بیان کړی شي چا چې د لږ شکر ادا نه کړ، نو د ډېر شکر به هم ادا نه کړي او چا چې د خلکو شکر ادا نه کړ، نو د الله تعالی شکر به هم ادا نه کړی شه. د الله تعالی د نعمتونو تذکره کول هم شکر دی او د نعمتونو د تذکرې پرېښودل ناشکري ده. د مسلمانانو ډله نعمت دی او ډلبازي عذاب او په چا چې یو نعمت وشي او د هغه یادونه یې وکړه، نو ده شکر ادا کړ او که یې پټ کړ، نو ده ناشکري وکړه. او چا چې په داسې صفت ځان ښایسته کړ چې په ده کې نه و، نو دا داسې دي لکه د درواغو جامه یې چې په تن کړې وي. او چا ته چې یوه تحفه ورکړل شي او ده سره څه و، نو بدله دې ورکړي او که بدله ورسره نه وه، نو د هغه صفت دې وکړي. ځکه چا چې د یوه نعمت په وجه د چا صفت وکړ، نو هم یې شکر ادا کړ او چا چې پټ کړ، نو ده ناشکري وکړه. او د پولیسو او کافرو قاضیانو او جاسوسانو او پوځیانو او نورو مرتدینو تر منځ به اوسېدی او که د الله تعالی احسان و نو اوس به دا هم د خوارجو او باغیانو او نورو بدعي او ګمراه ډلو څخه وی نو د الله تعالی لپاره ډېر شکر دی چې موږ ته یې د دغې هدایت وکړ او موږ نه وو چې دغه لاره ومومو که چېرته راته الله تعالی هدایت نه وی کړی د دغې لیکنې پاتې برخې به انشاءالله تاسې په راتلونکو خپرونو کښې واورئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته موږ ډېر پلټنه وکړله، د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګري تللي وو، د هغوی هم موږ تپوس وکړله، ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله، د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ درنه اورېدونکو! په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي، خوشحاله، سوکاله او ارام ژوند به ولرئ او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست او زمونږ خپرونې به په ډېره مینه او لېوالتیا سره اورئ. درنو اورېدونکو! په همدې خپرونه کې مونږ غواړو چې د حق د پلویانو، څښتنانو، لارویانو او د حق پسې لالهاند او تلاش کوونکو سره خبرې اترې وکړو. په نننۍ خپرونه کې راسره هم د هغه اشخاصو له جملې څخه چې غوښتل یې ځان تر حقه ورسوي، مېلمه، قعقاع ابن عمر دی. لومړی خو خپل مېلمه ته ښه راغلاست وایم او ځان په خپل وار سره د خلافت غږ ټولو کارکوونکو ته د جناب نبي کریم صلی الله وسلم تلپاتې ډالۍ چې عبارت له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. مننه قعقاع صاحب! که لومړۍ پوښتنې ته را شو، د ژوند کولو مقصود او غرض معلوم دی چې د الله رب العزت عبادت کول او د هغه بندګي خو ډېر خلک دي چې د خپل ژوند د اصلي مقصود او د اصلي پیدایښت غم ورسره نه وي فقط د خېټې غم ورسره وي یو څه پیدا کړي چې ویې خوري که حلال وي حرام له تا سره څنګه دغه فکر او احساس پیدا شو چې د حق پلټنه شروع کړئ یا د حق تلاش وکړئ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير موږ هم غوښتل چې د حق دعوه وکړو، الحمدالله موږ هم الله تبارک وتعالی په خپل هغه سره او مهربانۍ سره یعنې خصوصي انعام یې دی ځکه په موږ کښې کوم کمال هېڅ نه شته دی الحمدالله موږ الله تبارک وتعالی راوستو او د حق پلټنه په دې هغه باندې یعنې انشاءالله دا خلافت چې دی په منهج النبوي صلی الله علیه وسلم باندې ولاړ دی الحمدالله قرآن دلته حاکم دی او په نبوي حدیثو باندې او په قرآن مشان باندې فیصله کېږي خلافت کله هغه شو زموږ په زړو کښې هغه وو چې موږ به یعنې ډېر وخت مو سوالونه دغه وکړل خو ما په خپله باندې ګرانه وروره ډېر ظلم مې دغه کولو چې یا الله چې دا څه کمی دی په ما کښې چې زه نه شم کولی چې لاړ شم حالانکې په دې حقیقت باندې رسېدلی وم ان شاء الله دا هماغه هغه دی چې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې څوارلس نیم سوه کاله مخکې یادونه کړې وه چې داسې خلافت به ان شاء الله را ځي او دا به اخري خلافت وي او په هغه کښې به چې دی مهدي حرسمان به هم په هغې کښې را ځي الحمدلله دا هماغه خلافت دی او دغه دی ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله بیا هم د الله شکر ادا کوم الحمدالله او الله تبارک وتعالی د هجرت دا دغه را کړو لکه وس او توان الله تبارک وتعالی را کړو لکه څنګه چې جناب نبي کریم صلی الله وسلم هجرت کړی و عمر رضی الله عنه کړی و نورو صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین کړی و یعنې نن موږ سره جناب نبي کریم صلی وسلم نه شته صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه شته او الحمدلله هجرت زموږ بلکل انشاءالله د هغوی په نقش قدم باندې دی الحمدلله هغوی هم مزه معظمه پرېښې وه بغیر له کومې غنه موږ هم الحمدلله خپل کلي خپل ځایونه مو چې پرېښي دي یعنې بغیر له کوم هغه نه مو پرېښي دي الحمدلله او د الله د رضا په خاطر مو پرېښي او د الله د رضا په خاطر مو هجرت کړی انشاءالله هجرت مو د هغوی سره بلکل انشاءالله مشابه دی قعقاع صاحب تاسې د هجرت یادونه وکړه چې غوښتل مو چې د دارالکفر نه دارالاسلام ته هجرت وکړئ او تاسې هماغه راغلي یو خلافت سره یو ځای شوي هجرت مو کړی دی څومره وخت کېږي چې هجرت مو کړی دی تقریبا داسې یوه څلورمه میاشت ده چې راغلی یم د خلافت پاک صف ته مبارک صف ته الحمدلله الحمدلله قاقا صاحب دلته په هجرت کولو باندې څنګه خوشحاله یې الحمدلله هجرت مې چې وکړو ډېر زیات خوشحاله یم سکینه اطمینان الحمدلله ډېر زیات هغه دی ډېر خوشحاله یم الحمدلله په هجرت کولو سره بس د الله تبارک و تعالی نه ډېر راضي یم، الله دې هغه هغه په ما کښې پیدا کړي چې زه په هغې سره د الله تبارک و تعالی د دغه احسان او دا خصوصي انعام د هجرت چې په ما باندې وکړو چې زه د دې جویره ادا کړم او د الله رب العزت کامل عبادت وکړم. قاقا صاحب هغه ژوند چې تاسې مخکې په دارالکفر کې درلود او طبعا هلته به سهولتونه او دارنګ امکانات به برابر وو هغه د ژوند کولو وسایل به هم برابر وو. کله چې خلافت ته راغلئ، دارالاسلام ته راغلئ، د هغه ژوند چې مخکې تاسې په دارالکفر کې تېراوه، اوس دلته په دارالاسلام کې ژوند تېروئ، څومره فرق او توپیر محسوسوئ؟ الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله زموږ ارمانونه پوره شو، زموږ د ژوند هغه ارمان چې و چې موږ یعنې زموږ فیصلې دې په قرآن عظیم الشان او په احادیثو باندې وشي، الحمدلله هغه دغه پوره شو زموږ، نو موږ هېڅ کولی نه شو چې دغه دغه واخلو او د هغه ژوند سره چې هغه یوه داسې زندګي وه چې موږ حرامو ته نه کتل، موږ حلالو ته نه کتل، زموږ زندګي د اسلام برابره نه وه، موږ په ټاکلو حدودو کې، قلمرو کې د اسلام نه وو، چا ته مو یو څه د اسلام پر دغه باندې ویلی نه شو، موږ خپله برابر نه وو، الحمدلله. خوراک د هغه هېڅ څه موږ چې دی په هغې سره هغه نه شو ورکولی ډېر فرقونه دي خو دا دی چې لکه مطلب د ژوند لوازمات او سهولتونه که په کته مهیا هم وو خو هغه لکه دا دی که نه سکینه د قلب موجوده نه وه خوند نه و په کې واقعیت خبره ده یعنې د زړه دغه چې چېرته موجود نه وي دا فلم دی نو هغه سهولتونه او هغه دغه چې دی هسې یعنې بې ځایه دي الحمدلله دلته ډېر د زړه زموږ یعنې اطمینان کې دی الحمدلله ثم الحمدلله بیا هم زموږ ټولې فیصلې چې دي که زموږ سره هر څومره ساحه په لاس کښې ده الحمدالله په هغې کښې قرآن عظیم الشان د الله تبارک وتعالی اقوال دي قرآن عظیم الشان د الله خبرې دي احادیث المبارک دي دا جناب نبي کریم صلی وسلم وینا ده په هغوی باندې زموږ فیصلې دي الحمدالله حدود قایمېږي الحمدالله په ټولو باندې یو رقم ته الحمدالله دلته موږ سره که څوک اسیران دي یعنې بندیان دي هغوی هم چې دی یو مجاهد باندې فوقیت برتري نه لري او مجاهد یې په دوی باندې نه لري شکر دی الحمدالله بس همدومره دغه یي یعنې دا د خلافت او د حقیقت یو ثبوت دی الحمدالله کاکا صاحب خلافت ته له راتګه مخکې درسره کوم شکونه او شبهات موجود وو خلکو کوم تهمتونه خلافت پورې تړل خلکو خو په خلافت پورې یعنې الله تبارک وتعالی شاهد دی قسماقسم تهمتونه تړل باوجود د دې حالان کښې زموږ خو ارمان و چې الله تبارک وتعالی خلافت قایم کړي خو دوی سره د دې هم یعنې د یو مادي دغه په خاطر باندې د یو څو ډالرو پیسو دغه په مقابل کښې چې دی دوی مطلب له حقه دغه کولو او مطلب دوی قسما قسم دغه به دوی ویل تهمتونه یې تړل مطلب دا چې دا د امریکې خلک دي د پاکستان خلک دي ظلمونه کوي وحشت کوي حالانکې په برمه مملکت کښې چې دی چې د خلافت خلاف خلکو چې دی چې هغه ماشوم څیري کړی وو هغه یې دلته په دوی باندې را وتپلو چې مطلب لکه دا کار دلته شوی دی قعقاع صاحب تاسې چې کله خلافت ته راغلئ هغه شکونه شبهات مو ختم شول او د خلکو هغه خبرې چې د خلافت پسې تړلې سمې وې که څنګه خلکو چې کوم تهمتونه یعنې په خلافت پورې تړل الحمدالله هغه بې ثبوته خبرې دي الحمدالله موږ دا خبرې غیر له کومې غله کوو ولې الله تبارک وتعالی ته ورتګ دی هغه خلک به هم ځواب ورکړي که مو چې دغه تهمتونه غیر دغه وتړل او موږ هم چې دی که موږ هم په دا خپلو کې خبرو کې صادق او رښتیني نه یو یعنې دم ګړی چې زه غږېږم او دغه شبهاتو باره کې خبرې کوم زه هم الله تعالی ته جواب ورکړم خو الحمدلله انشاءالله الله تبارک وتعالی زموږ دعرش د پاسه د خپل شان مطابق استوا کړي اوس دم ګړی ما ته ګوري او الحمدالله زه دغه خبرې کوم د خپلو خبرو کښې یعنې الحمدالله ثم الحمدالله بیا هم الحمدالله صادق یم او دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې لکه مطلب دا د ایس آی چې د پاکستان استخباراتي شبکه ده چې یعنې د هغوی تر تسلط لاندې دي او دوی دلته راغلي دي الحمدالله دا خبره دیني دغه ده او الحمدالله د دې خلکو سره هم موږ چې دی خطوط لرو تشکیلونه ورته کوو ټول د طاغوت الحمدالله زموږ دا دغه دی انشاءالله چې موږ تر څو ژوندي یو انشاءالله او که موږ نه یو انشاءالله زموږ نور وروڼه د الله په فضل و کرم سره او د الله د رضا په خاطر انشاءالله د دوی سره زموږ جنګ دی او انشاءالله وي به تر څو اسلام غالب شي انشاءالله او شریعت نافظ شي او د الله تبارک وتعالی کلمه چې دی دا په ټول جهان باندې لوړه شي انشاءالله انشاءالله یعنې اوس د جناب نبي کریم صلی وسلم د دې خلافت وینا کړې نن نه څوارلس نیم سوه کاله مخکې نو د هغه خبره چېرته دا کېدای شي کېدای کېدای چېرته شي نه شي انشاءالله ځکه هغه د الله تبارک وتعالی اخري رسول الله و او قرآن عظیم الشان په هغه باندې نازل شوی او یعنې هغه خو دا د غیب وینا داسې نه وه کړې کوم خلک چې په ښکته دغو کښې بوخت دي په خپلو کارونو کښې او د څه پیسو په خاطر باندې دوی مصروف دي او د نورو دغه په خاطر باندې یعنې مادي دغه دوی په سر را اخېستي دي او مطلب ګټې نیولې دي یعنې هغې هم مخکې کړي دي او دوی ورپسې روان دي نو دا داسې یو ژوند دی بیخي یعنې دا هېڅ په درد باندې نه خوري او دا د حقیقته چې دی دا سرغړونه ده، سترګې پټول دي. یعنې که یو سړی سوچ وکړي د جهان تقریبا داسې که په تقسیم باندې یې وواړی دوه منټه چې دی کال ته رسېږي پنځوس زره کاله د قیامت عظیم الشانه ورځ په دغه ورځ باندې حساب کېږي کتاب کېږي په دغه ورځ باندې فیصلې کېږي د جنت د دوزخ اوس دا خو صحیح خبره ده یعنې جنت درې ټکي شو جیم نون تې دوزخ هم همدغسې واخلئ او درې ټکي شو فکر دی خو دا دې اوس دوزخ په خپله باندې اووه طبقې لري او مطلب لکه ډېر دردوونکې یوه دغه خبره ده که انسان په خپله باندې دا داسې دا چې هېڅ تصور دی د دوزخ کېدای نه شي جنت هم همدغسې واله د مزو ځای دی یعنې هېڅ دغه نه کېږي د پس د مرګه چې دی موږ الله تبارک وتعالی ته ورځو یعنې روح چې دی زموږ ځي بره کوم چې زموږ څخه نیک عمله صالح انسان وي هغه پورته دغه ملایک هم په ډېر ښایسته شکل باندې بدرګه کوي ان د الله تبارک وتعالی پورې الله تبارک وتعالی بیا اجازه ورکوي دغه انسان ته چې دا پورته راولي پس له هغې الله تبارک وتعالی ملایکو ته دغه کوي چې دا د ده لیکل چې دی دا په علیین کښې وکړي او کله چې انسان بد وي الله تبارک وتعالی امر کوي داسې نوم دی چې دا مردار چې دی دا کته بوځئ دا تر ما مه راپرېږدئ او د ثبت نام چې دی په سجین کښې وکړئ حالانکې دا به ډېره بده دغه وي ولې دا ابدي فیصله ده چې ابد دپاره به دا وشي یو د مزو په ځي کښې او بل چې بیا په داسې یو ځي کښې چې اوس ته یوازې که دې دغه ته وګورې چې دا خلک د الله نه اوبه وغواړي او کمې اوبه دوی ته ورکړل شي او هغه څکل کېږي په هغې سره د انسان کولمې چې دی دا شکېږي نو دا که چېرته په حقیقت کښې سړی په ذهن ته راولي ذهن ورته کار نه شي ورکولی زه خپل ځاني دا ډېر دغه ته راولم خو یې سوچ نه شم کولی چې دا به څه رقم ته سړی حالانکې یعنې که دا عذاب دی دا ذهن ته نه شم راوتلی ډېره سخته ده واقعا ډېره سخته به وي ګورئ که یو سړی دغه وکړي یعنې مقصود پېژندل الله تبارک وتعالی دې خلکو ته وایي کوم خلک چې په الله په دین باندې د کلمې په خاطر باندې دا قربان شوي الله تبارک وتعالی د قیامت په ورځ یعنې ټول انسانان ولاړ په شمول د انسانیت د پلار د انسانیت د مور ټول انبیا علیه صلات وسلام وایي لاره پرېږدئ او خپلې ټولې هیلې، ارمانونه او امېدونه چې دی په قرآن عظیم الشان، په نبوي احادیثو او ان شاء الله اوس خلافت قایم دی، په خلافت پورې وتړي. جزاک الله کاکا صاحب د یو حق لټونکي په حیث باندې هغه کسان چې غواړي ځان تر حقه ورسوي خو لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګري شي او اسلامي خاوره د کفارو مرتدینو له نظامونو پاکه کړي دغه کسان په ستاسې پیغام څه دی هغه کسان چې دوی په زړه کښې موافق دي که چېرته دوی نه شي کولی دوی باید د الله تبارک وتعالی څخه مرسته په دې کښې وغواړي ځکه موږ که په یو کار کښې سل په سلو کښې دغه وکړو دې کښې د الله رضا نه موږ نه شو کولی یعنې موږ باید د الله تبارک وتعالی نه مرسته وغواړو په دې کښې په دغه راتګ کښې هم دنیا را غونډه شوه او بیا هم موږ هم اشرف المخلوقات یو او ان شاء الله د الله تبارک و تعالی څخه به سوال کوو د هغه نه به غوښتنه کوو هغه ته به ژاړو ان شاء الله دا د کامیابۍ دغه دی او الحمد لله خپلې هیلې باید په دې پورې هغه کسان چې ان شاء الله په زړونو کښې موافق دي کوم که یعنې کوم شبهات کښې دوی زړونو ته راولېږي دوی باید څه وکړي خو مخې سره باید د شبهاتو په دغه کښې دوی باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دا شیطان سره ولې دا موږ دغه کوي یعنې دا یې ده وعده ده د انسانیت پلار چې دی ده د جنت دغه کړی راکوزه کړی نو موږ به څه کوو د الله تبارک وتعالی څخه به مرسته غواړو د شپې باید الله تبارک وتعالی ته ودرېږو د هغه خپل وس مطابق یعنې ژړا فریاد چې پروردګاره موږ یې دا دغه څخه محرومه مه کړې د خلافت څخه الحمدلله چې کامیاب شو ځکه دا خلافت دی چې جناب نبي کریم صلی وسلم د دې وړاندوینه کړې وه او الحمدلله هغه چې دی اوس په ځمکه باندې نافظ دی انشاءالله راغلی دی او ډېر غټ انعام دی ډېر غټ نعمت دی او الله تبارک وتعالی دې نه یو مسلمان هم بې برخې نه کړي او خاصتا هغه کسان چې هغوی کښې به خیري او خیر به پکې موجود یعنې هغه دې الله تبارک وتعالی دغه صف ته راولي یعنې الحمدلله موږ د ځان دپاره غوښتی دی د ځان دپاره مو الله تبارک وتعالی نه سوالونه کول الله پوره کړل د نورو باره کښې مو غواړو انشاالله که په چا کښې اوس دوی داسې یو دغه هم لري چې یعنې لږ غوندې دغه دوی لري اول خو لکه داسې بیا انشاالله د زړونه دې هر څه وباسي دوی ځای شي انشاالله دلته به دوی وګوري دغه څوک چې غواړي چې خلافت له راشي نو دوی باید څه وکړي مبارزه وکړي مجاهده وکړي او کوشش سعیه وکړي او د الله تبارک وتعالی په فضل باندې الله تبارک وتعالی دوی چېرته را ولي د خلافت پاک صف ته دغه رحمت کښې را شي او دغه خصوصي انعام کښې الله تبارک وتعالی دوی را ولي په خپل فضل او کرم سره مننه جزاک الله خیرا قعقاع ابن عمرو صاحب چې حاضر شو موږ سره مرکه وکړه. تاسې نه هم مننه. د خلافت غږ راډیو د حق پلټونکي د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د حق پلټونکي خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي او ډېره فایده مو ترې اخېستې وي تر بلې خپرونې چې بیا د یو بل مېلمه سره ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږو تاسې په متعال ذات سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خلافت غږ یې وړاندې کوي ژباړه، څوک چې د الله د رسول په خلاف ودرېږي وروسته له هغه چې دوی ته سمه لاره واضحه شي او بیا هم د مؤمنانو د لارې پرته په بله لار روان شي نو موږ به یې هم هغه لور ته واړوو کوم ته چې یې مخه ده او جهنم ته به یې داخل کړو چې ډېر بد ځای د ورتګ دی د ابوسعید خدري رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي تاسو به د مخکینو امتونو تابعداري کوئ، لوېشت په لوېشت او ګز په ګز، تر دې که هغوی چېرته د خادمۍ سوړي ته ننوتلي ول، نو تاسو به هم ور ننوځئ. صحابه کرامو وویل، ای د الله رسوله! یهود او نصارا؟ هغه وفرمایل، نو څوک؟ متفق علیه. له کفارو سره د مشابهت بېلګې. لومړی، د هغوی سره په عقیده کښې مشابهت، لکه د پیغمبرانو او نېکانو په حق کښې غلو کول. دویم، د هغوی سره په عباداتو کښې مشابهت، لکه د نکاح پرېښودو او غوښو نه خوړلو عبادت. درېیم، د هغوی سره په عاداتو کښې مشابهت، لکه د شنبې او یکشنبې په ورځ کار نه کول. څلورم، د هغوی سره په شکل کښې مشابهت کول، لکه ږیره خریل او برېت پرېښودل. پنځم، د هغوی سره په جامو کښې مشابهت کول، لکه د هغوی د بادشاهانو، ملایانو او پیرانو جامې اغوستل. شپږم، د هغوی اخترونه لمانځل او هغوی ته پرې مبارکي ویل، لکه د کال سر او مولود اختر او داسې نور. له کفارو سره په مخالفت امر، له ابوهریرة رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، سپین وېښتان تغیر کړئ او د یهودو سره مشابهت مه کوئ. رواه الترمذي ابن تیمیه رحمه الله وایي په دې حدیث کښې په دې خبره دلیل ده چې له کفارو سره مشابهت زموږ نه بې له قصد او عمل څخه هم حاصلېږي بلکې یوازې په دې چې زموږ له بدن د جوړښت یوه برخه کې موږ بدلون پرېږدو او په دې خبره کې ډېر دقت پروت دی د هغه موافقت څخه چې زموږ په اتفاقي کار سره منځته را شي له کفارو سره د مشابهت حکم ابن عمر رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا چې د یو قوم سره ځان مشابه کړ نو له هغه قوم څخه دی سنن ابو داود دا حدیث ذکر کړی ابن تیمیه رحمه الله د دې حدیث په تشریح کې وایي که دغه حدیث موږ په مطلق مشابهت کې وکاروو نو په دې سره بنده کافر کېږي چې په دې سره د مشابهت ټول ډولونه حرام بلل کېږي او که چېرته موږ داسې ووایو چې دغه انسان هم د کفارو په څېر دی په هغه اندازه کې چې مشابهت پکې واقع شوی که چېرته دغه برخه کفر ګناه او د هغوی ځانګړې علامه وه نو بیا به د مشابهت کوونکي حکم هم دغه شان وي په هر حال دغه حدیث د مشابهت په حرمت یوازې له دې علته دلالت کوي چې مشابهت دی زکات ورسره ورکوي دا خبره مو ځکه کوو چې دا مو د واقعې مطابق کړو ته کله د تا ایمان و عقیده برابره شي هغه نه بعد تا باندې جهاد داسې فرض کېږي لکه څرنګه مونځ روژه در باندې فرض بس د جهاد و د مونځ و د روژې و د زکات فرض کېدلو دپاره خاص طور باندې د روژې و د مونځ فرض کېدلو دپاره چې څومره ایمان شرط دی همغه عمره ایمان نه د بدو عملونو فهرست کښې د جهاد پرېښلل وي نه د نېکو عملونو فهرست کښې د جهاد کول وي نو موږ هغو ته د الله بندګان وو بلکل موږ تاسو سره دا منو چې مسلمانان چې کوم بد عملونه کوي د هغه بدو عملونو په وجه ورباندې عذاب دی او کافر ورباندې غالب دي خو هغه بدو عملونو کښې یو بد عمل دا دی چې جهاد نه کوي خو دوی دا خبره په دې انداز کوي طارق جمیل په خپله کړې ده یو داسې مشکل کښې واقع شوی د کافرو جېل کښې یې در باندې کافر دې لحاظ سره غالب دي دا یو انفرادي عذاب دی دویم اجتماعي عذاب دی لکه اوس اجتماعي عذاب دی چې په تقریبا په ټولو مسلمانانو کافر غالب دي ګوره دا ډېره ضروري نکته ده چې ته سوچ وکړو نو عذاب یو انفرادي شو بل څه شه اجتماعي خو قانون دا دی چې انفرادي عذاب دا د انفرادي ګناه په وجه راځي خو د دې تاسو خپله هم مشاهده وکړو دا یو موټی مجاهدین کوم دي داسې یوې ولسې مخه علاقې باندې موجود دي تقریبا په تمامو اسلامي ملکونو کښې ته څومره مسلمانان دي که هر څومره طاقت ور سره دی که دېرش دېرش لاکه اجتماعان یې کېږي صحیح خو په هغو کافر غالب دي که نو په دا یو موټي مسلمانانو کافر غالب نه دي دا په خپله په کافرو غالب دي صحیح دنیا کښې واحد یو مجاهد دی چې هغه دنیا کښې کومه هغه خبره جهاد دپاره دفاعي جهاد دپاره خصوصي خو څومره ایمان نو موږ بس لنډه خبره کوو ایمان تله هر چا سره موجوده دی دومره ایمان شرط دی لکه څومره ایمان مونځ و روژې دپاره شرط دی خو که چېرې ته